بیانوي واقعه د اصحاب کهف هغه نوجوانان چې هغه وطن نه تښتېدلي وو او په غره کې دېره شوي وو د هغې واقعه بیانوي دا هم چونکې د بني اسرائیلو نو ځکه ورته دلته کې د بني اسرائیلو کې ذکر کوي نو وایي با چونکې استاد صاحب ته دلته داسې حدیثونه نه دي میلاو چې هغه د ده د شرط سره برابري نو حدیثونه ذکر کوي نه تش د قرآن مجید دغه ته اشاره کوي بیان ته وی ام حسبتا آیا ته ګمان کې ان اصحاب الکهف چې هغه خاوندان او باشندگان د کهف کهف هغې غار ته وایي چې په غره کې غاري خولې تنګه او دننه کلا وي هغې ته کهف وایي نو آیا ته ګمان کې ان اصحاب الکهف چې یقینا هغه خاوندان او اوسیدونکي د غار والرقیم او د رقیم کانو من آیاتنا عجبا دا څه عجیبه نه د الله تعالی داسې عجایبات دي چې د هغې په مقابله کې د اصحاب کهف واقع اسم نه ده نو ام حسبته آیا ته ګمان کې ان اصحاب الکهف چې خاوندان د کهف ماوی کهف په غره کې هغه غار چې دنه کولاوي او خولې تنګوي والرقیم او خاوندان د رقیم رقیم منه دی لیکلی شوی دا چې بیا دوی راپاسېدل او دوباره بیا ورننوتل نو بیا د حکومت د هغوی یو تخته یې ولیکله تخته او په هغې نامې او هر څه ولیکل او دی بیا د دې غار خوله کې هغه تخته ولګوله نو ور رقیمې او د هغه لیکلې شوې تختې رقیم دغه خوړ ته هم وایي چې دا کم خوړ کې دا غارو دغه علاقې ته هم رقیم وایي او رقیم دغه تخت لیکلې شوې تختې نو تاسو ته وایي چې د رقیم څه معنا الکتاب کتاب لیکل لیکل خو دا رقیم د فعیل وزن دی او فعیل کله په معنا د مفعول سره راځي لکه قتیل په معنا د چا سره راځي مقتول نو ځکه وایي چې دا رقیم فعیل وزن دی خو المرقوم په معنا د چا دی د مرقوم مرقوم معنا لیکل شوی تاسو خطونو کې لیکي آخر کې ولیکي المرقوم لیکلی شوی معنی کوي د مرقوم مکتوبن نو رقیم معنا دی کتاب دا په معنا د مرقوم سره شو چې د مرقوم سره شو نو د مرقوم معنا دی لیکلی شوی او دا جوړ دی من الرقم د رقم نه رقم لیکلو ته وایي موجوده وخت کې رقم سعودي عرب دغه ته وي نمبرو ته د هغې بیان ربطنا علی قلوبهم وی منګه مضبوط کړه زړونه د دوی اصحاب کهف چې د باچا ته ودرېدل هغه کافر باچا ته او ده وله دمکې ممکې ورکولې نو الله وی ربطنا مونږ مضبوطوالی وکړو علی قلوبهم په زړونو د دوی معنی کوي الهمناهم مونږ په زړونو کې واچو دوی ته صبرا صبر د ربط نه معنا شو الهمناهم مونږ واچو دوی ته په زړونو کې صبرا صبر ربط نه راغی که نه رې بې توې کله نا کله چې دی یو مسله خبره کوي دغه خبرې د مناسب یو بل ځای کې لفظي نو دی د هغه بل ځای تفسیر کوي لولا اربتنا علی قلبها دا لاړه هغه د موسی علیه السلام مور نه وه و ان کادت لتبدي بها قریبه وه چې د موسی علیه السلام مور دا ښکاره کړې وي چې دا زما زوی دی لولا اربتنا علیها که چېرې موږ د دې زړه مضبوط کړی نه وي اذن لقلنا شططا که موږ الله سره بل شریک پیدا کو نو په دغه وخت کې به موږ ویلي وي شططا زیاته خبره یا تاسو کور نه روزئ ستاسو د کور مخه دې ته څه وایي وسي ده وایي الفناء مخه وکلبهم باسطن او سپی د دوی چې و خورونکی و ذراعیه دواړه مخکنو خپوله بل وسیدې په هغه مخکې میدان دغه کې د غار کې غره ته چې غار ته چې کوم مخې ته کومه میدانی وه و جمعه دا خو مفرد دی خو جمع د دې سره راځي دوه وسائد د وسید یو جمع راځي وسائد او دویم یې جمع راځي وسودو وسید مفرد جمع سره له وسودو څه معنا شوه د غره د غار مخې ته کوم میداني چې ده یو دا معنا یوې بله معنا کوي نو د وسید معنا ده الباب لیکن اصل کې وسید دا لاندې درشل نه ده دې ته وایي چون کې وسید ټکی دلته راغی نو د دې وسید د مناسبت د وجې نه وایي نار مؤصده یو ځای کې راځي که نه نار مؤصده دې کافرو باندې به ګیره کړي وي نارون اور مؤصده را بند کړی شوی مؤصده را بند کړی شوی المؤصده سمانه المطبقه را بند شوی یو څو کاله پس بیا الله تعالی دوی را ژوندي کړل وکذالک هم دقسې بعثناهم د بعثناهم معنا موږ راوچت کړه استاذ معنا کوي احیناهم را ژوندي کړه موږ بیا چې دوی را ژوندي شو یو کس بازار ته ولیږه او ورته وایي لاړ شه موږ له ډوډۍ راوړه خو د داسې سړي نه راوړه چې ایهم اسکا طعامه د اسکا عام معنا کوي چې کم یو په خوراکه کې پاکي پاک صفا خوراکي دی بل شان معنا کوي چې د چا سره ډیری اکثر دا پات لږه چی دا پاتوشونی او زړه یي او چې ډیر شی پروت نو هغه تازه یي نو معنی کوي اکثر ریعا چې هغه زیاتی په خوراک کې هغه سره د خوراک شي نه زیاتی فضربنا علی اذانهم نو منګه پردو والا په غوګونو داغوی اصحاب کهمه په هغه غار کې اوده کړه او بیا ودورب فدوربنا منګه پرده واله علا آزانهم په غوږونو د دوی اصل کې چې خبرې او شوري خلک نه اوده کیږي خو چې غوږونو باندې دغه شي خاموشي شي نو سړي اوده شي نو ځکه د دې معنا کوي فنامو دی اوده شو اصحاب کهف څومره څوک وایي دریو څلورم یې سپی و څوک وایي پنځه و شپږم یې سپی و الله څه وایي رجمن بالغیب دا هسې په پټو سترګو ویشتل دي بې بنیاده خبرې دي نو رجمن دوی ویشتل کوي بالغیب په غیب معنی کوي په اټکل خبرې هسې ګمان لګیا دی لم یستبن دوی ته دا خبره نه ده واضحه شوې هلکه څه دلیل ورسره نشته مسله ورته واضحه نه ده د ځانه خبرې کوي و اذا غربت تقردهم ذات الشمال نور چې پریوزی نو دا نور تقردهم ذات الشمال اوړي د دوی نه ګس طرف ته باب حدیث الغار چون کې د بنی اسرائیل واقع بیانوي نو د بنی اسرائیل په واقع کې یو د اصحاب غار یو واقع ده هغه بیانوي دا درې کسانو په سفر روانو په غره کې نو باران شو پې چې باران شو نو د باران د وجې نه دوی غره ته ننوتل چې غره ته ننوتل چې ګورو غر دا غون غر پې راغی او دا د غر د غار دا خوله نه ده دی بلکل بنده کړه دغه کسانو ته سوی اصحاب غار د غار ملګري دا هم چونکې د بني اسرائیلو نو دی د هغې واقع بیانوي بابو حدیث الغار دا باب دی دغه واقع د غار ستاسو د حشه وی اصحاب کهف پسې اصحاب غار ولې ذکر کړه وی د هغې وجه دا ده چې ځینې خلک وایي دا رقیم نه لري اصحاب کهب خو دا دغه شو دغه کم نوجوانان چې غره کې دیره وو خو دا رقیم چې دی نو رقیم اصحاب کهف نه دا بیل قوم دی دا دا غار والا دی اگر چې دا خبره کمزورې ده خو ځینې خلک خو وایي که نه نو د دې د مناسبت د وجې نه دلته دی هغه واقعا د اصحاب غار ذکر کوي چې هغه درې کسانو غار ته ننوتي او بیا هغه خوله د غار پې بنده شوه حدثنا اسماعيل بن حليل قال حدثنا علي بن مسهر عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عبد الله بن عمر وي حديث ذکر کوي یو سړی د الله نه دعا غواړي او په دعا کې خپل اعمال صالحه الله ته وسیله کوي دا جایز دی که دا جایز نه دی ماښام تاسو دعاګانې کوئ او دا وایئ چې ربه ستا دپاره مې د رمضان روژه ونیوله دا مره مې تلاوت وکړو دا مې وکړو د دې خیر او د برکت د وجې نه زما دا کار وکړي الله تا خپل اعمال صالحه وسیله کول دا خشه دی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقینا د الله رسول قال غوی بینما ثلاثه نفر په دا منس کې درې کسانو او ممن کان قبلهم دا د هغه چا نه چې ستاسو نه مخکې هلکه زمونږ نه مخکې کم قوم خو بن اسرائیلو که نه د دې وجې نه دا من د دې ټکي د وجې د دې د سرنامې سره مناسبت راغی ممن چې دا درې کسان د هغه چا نه کان قبلکم چې ستاسو نه مخکې وو یمشونه هغوی روانو از اصابتهم ناګانه ورسېد هغوی ته مطرون باران درې کسه روانو غالبا غالبا په غر کې روانو او چې ناګنه باران پې شروع شو فاوو نو دوی راتاو شو الی غار یو غار ته په دې غره کې غارو هغې ته راتاو شو فن چې ورننه وتل فانطبق علیهم نو دا غار بند شو په هغوی مخکې تاسو ویلو دا غونډ غر یو تیږه وه او چې غر داسې پرې راغی چې پرې راغی دا د غار خولې وله بنده کړه کله ناکله ګورې دا غر چې راوښویږي نو داسې وي چې لاندې څه ګیر کړه ځان سره وړي لارې که ګیرې کړې او که خلک یې ګیر کړه چور ختموي خ فانطبق علیهم نو رابند شو دا غار په دوی خپلو کې یو بل ته ګوري حیران شو چې دا څه وشو فقال بعضهم نو اووې بعضې د دوی لبعضن بعضو ته چې هلکه خپل اعمال وګورئ چا نیک عمل د الله دپاره کړی دی او هغه عمل الله ته پیش کړي انه بېشکه والله په الله قسم یا هؤلاء ای دې خلکو لا ینجیکم نجات بدر نکی تاسو له د دینه الا صدق مگر رښتیا چې رښتیا وایې او نیک عمل الله ته پیش کې فلیدعو کل رجل دعا دې وغواړي هر یو سړی فلیدعو دعا دی وغواړي کل رجل هر یو سړی منکم ستاسو نه بما په هغه عمل یعلمو چې ده ته معلومی چې انه صدق فیه چې دی رښتونی و په دی کې د الله نه دی هر سړی دعا وغواړي په وسیله د هغه عمل چې په هغه عمل کې دی رښتونی وي او د الله دپاره یې کړي وی خزه چې شروع شو فقال واحد منهم نو اوی هغه یو کس دا غوینه اوس دا یو را پاسی خپل نیک عمل الله ته مخکې کوي او د دې نیک عمل په وجه د الله نه دعا غواړي سوی اللهم یا الله ان كنت تعلمو کشر تا تا معلومی انه کان لی اجیرون چی یقیننو زما دا پار مزدور یا الله ان كنت تعلمو کشر تا تا معلومی دا ان نده دا حرف شرط خدا دا شک پا ځای کی رازی چی یقین نی او سوال پیدا کیږي چې دا شک دی ولی وې که چېرې یا ربه تا ته معلوموي الله ته خو هر څیز معلوم دی دا شک ولی وایي وایي دلته دا شک په دې کې نه دی چې الله ته معلوم دی او که نه دی معلوم شک په دې کې دی چې ربه دا زما عمل تا ته مقبول دی او که نه دی مقبول ربه که تا ته مقبولي دا ما چې کوم د عمل کړی دی نو د دغه مقبول عمل د وجې نه زما دا کار وکړه انه کان لی اجیر یقینا نو زما یو مزدور ما یو ځان له مزدور نیولیو عمل لی او هغه عمل وکړو مزدوري وکړه زما دپاره په څه شي باندې علا فرق په یو فرق من ارز درویجو یو مزدور مې ونیوه ورته مې وی هلکه ماله دا پلانې کار وکړه او زه به تاله یو فرق رویچې درکمه فرق د پخوا زمانې دغه دي دا به یو لوښی و غټ په هغې کې به درې سوه راتلې غنم یو لوښی دی چې هغې کې تقریبا درې سیره راځي دا پوخ سیر هغې ته دوی سوا وایي سوا یو پکې دی چې هغې کې درې سوا راځي هغه درې سوا ته بیا دوی څه وایي فرق نو زما یو مزدور او مال عمل وکړو او ما وله مزدوری سم مقرر کړی وه درې دغه دړی روی چې خیر مزدوری وکړه چې مزدوری وکړه چې ما نه کله مطالبه وکړه ما ولا هغه روچې ورکولې ناګه ناغه خپه شو چې خپه شو فذهب هغه لاړ لاړ وترکه او هغه ما ته پرېښوی هغه کمې روژې چې وې درې دړی ماته پرېښوې څه نیک سړی دی و انی ما وی ربا داغه مزدور دی ماته روژې پرېښوې او خپه شو لاړو نو دا روژې خو که دلته پاتې وي خدای خبر دی به کله راځي نو دا خو به خراب شي و انی کنتو عمدتو وی ما قصد وکړو الى ذلك الفرق دغه درې دړو وریجو ته ما قصد وکړو دغه درې دړو وریجو ته ځمکه هسې هم ډېره وه فزرعته ما وکرلې چې ومې کرلې نو هغې دومره وریجې وکړې چې بیا مو سمبالولې نه شوې فزرعته ما وکرلې بیا مې وکرلې بیا مې وکرلې بیا اندازې روپۍ وګټلې په هغې مې ولګېدم د غواګانو یو رمه مې واغشته فصار من امره نو وګرځېده د کار د دغې نه د دې آخري کار سو هغه دا و چې انی اشتریت منه ما واغسته د هغې په پیسو باندې بقرا غواګانې غواګانې مې واغشتې او د هغې بچي شو بیا د هغې بچي شو نو یو غونډه رمه شوه چې یو څو کاله پس ګورو هغه ماما راغی مزدور وانه اتانی او دغه مزدور ماته یو څو کاله پس راغی او یطلب اجره هغه طلب کو زمانه د خپل مزدورې چې د الله نه ویریږه ما له هغه خپلې درې دړی دغه راکه رویجې فقلتو ما ورته ووی خدای دې په خیر کې درې دړی رویجې نشته یسوق لکه قال یقول کې قل وایې که نه نو فسقها دا بوزه فقال لي نو هغه ماته ووې یو ځای کې داسې راځي د الله نه ویرېږه ما پورې ټوکې مه کوه خلک مزدورانو پورې ټوکې نه کوي د ده دا خیال چې دا ما پورې خندا کوي فقال لي ما ته ووې چې نه انما لي عندک زما چې دی تا سره فرق من ارز یو فرق دی د روچو ما له خپلې روچې را فقلت له ما ورته وویې خدای دې په خیر که خو دا غواګانې د هغې نه شوي دي که نه د هغه یو هغه درې دړو روچو نه فقلت له ما ورته وویې اعمت قصدک الی تلک البقرې دغه غواګانو ته فانها دا غواګانې چې دي دا ما غستې دي من ذلک الفرق د دغه فرق نه د دغه درې دړو وریجو نه وایي خان نو ډېر خوشحاله شو فساقها نو هغه یې بوتلې اوس دا نیک عمل دی که نه دی چې تا سره د مزدور مزدوري پاتې شي او ته په هغه مزدورۍ وله کاروبارو کې هغه وي زر روپۍ او چې څو کاله پس راشي تا ورته چې دی نو خیره سره اویا زر روپۍ ترې جوړې کړي نو به خوشحاله که به نه خوشحاله فساقها نو هغه بوتلی نو ربا فان كنت تعلم که چېرې تا ته معلومه وي اني فعلت ذلک چې ما دا کار کړی من خشیتک ستا د یرې نه چې ربه د مزدور مزدوري را سره پاتې شو دا به څه کیږي نو ففرج عنا دا تیږه زمونږ نه لږ کولاو که دا تیګه زمونږ نه کلاو که فنساخت چې خی شي که نه فنساخت نو دا تیګه وچاودېدله ټق په منځ وچاودېدله فنساخت خې ده نو دا تیګه وچاودېده لاندې لیکي که نه بالخائل معجمه په خې باندې چې دا پاسه ټکي پې معنا څه ده انشقت یو دا ټکې داسې هم راځي فنساحت خینه ده حی ده نو بیا معنا ده لږه کولو شوه بل ځای کې هم کولو راځي لږه دا تیږه کولو شوه فنساحت نو اوچاودېدله عنهم الصخرتو د هغوی نه هغه تیږه فقال الاخر نو هغه بل ووی اللهم یا الله ان كنت تعلم که چېرې تا ته معلومه انه کان لی ابوانې چې یقینا نو زما دپاره مور او پلار ربه زما مور او پلارو ګورې د مور او پلار هم ډېرې لوی خزانې دي ښه د انسان د ګناهونو د مغفرت او د خیر او د برکت لپاره دا دغه دی پیغمبر علیه صلات وسلام وی هلاک ته تبا دی هغه کس چې هغه ته مور او پلار دواړه یا یو ورته بوډا پاتې شي او دې دومره خدمتونه کی چې د هغوی د وجې نه دته دغه وشي مغفرت د ګناهونو وشي نو زما د پاره او ابوانې دوه مور او پلار شیخانې بوډاګان کبیرانې زاړه بوډاګان زاړه پلاران میو وکنتو آتیهما او ما به راوړل دې دواړو ته کل لیلتن هره شپه بلبن پی شودو بلبن غنم شودو د وزو کمی وزې لی چې زما و هره شپه به مې وزې به مې چې وڅرولې واپس به رالم د شپې به مې دوی له شوده راوړله یو ورځ چیلی مې سرولې سرولې نو ډیر لرې لاړو چې لرې لاړو نو ناوخته شو چې واپس رالم کور ته وزې مې ولشلې چې مې راوړل مور او پلار مې دواړو ودو فابتعت عنهما زه رستو شوم د دې دواړو نه ایثار شوم د دې دواړو نه لیلتا یو شپه فجئت زه رالم چې زه رالم نو وقد رقدا تسنی صیغه ده او دا دواړه اوده شوي وو باباجي موده او نیا موده ادې موده وه مور او پلار مې ودو ما وی خدایا اوس څوکم و اهلی و عیالی او زما د کور خلک او بال بچ د لوګیو نه یتزاغونه هغوی چغې والې یتزاغون دې ته وایي چې دا جاړي او په جړا کې چغې وایي تاسو ته ماشوم چې دی کله نه کله شی د نه غواړي نو چغې هم وایي او جاړي زما د کور خلک او دا ماشومان یتزاغون هغوی ما ته چغې وهلې او جړلې من الجوع د لوږې نه چې اله بابا مونږ له شودو اله بابا مونږ له شودو ما وی یقین وکړئ چې من پلار او مور نیس کړی چې په تاسې ونسکم غالبا یو استاد ویلی دی دوی مو خو څه نشو ویلی خو یو استاد وایي چې غالبا دی خورا دی غریب سره علم نو اخلاص وسره خو علم ورسره نو که علم وی داسې به نه وی کړی ځکه چې روره هر حقدار ته حق رسول سری دا واجب دی ګورې دا دغه نه دی چې تا ته مور او پلار ته دې شی نیولی او دلته درته بچي تړقیږي په کار او هغوی ته هم ور واچوه چې لکه دا ستاسو شی وڅښئ او دا مې د مور او پلار خو بس زه دا هغه کړی چې نه زما مور او پلار نیسکلی نو بچی به مې څنګه سکي نیت یې خو وکنت لا اسقیهم او ما نس کولی دا شوده په دوی باندې حتی یشرب ابوایا تر دې پورې چې اوس کی زما مور او پلار ما ورته وی نه بچو چې مور او پلار مې نیسکلې په تاسو یې نسکم دا مې بده ګڼله چې پرېږدم او نه راپاسوم دا مې بده ګڼله چې راویښې کم نو خدایه څه وکړم اریانو که راویښو مې هم خوب بیا ګډوډ شي او که داسې خواران ودي نو لږ او تنده به پې ټوله شپه تېره شي نو بیا به کمزوري شي ښه یا د خیال دی فیستکنا نو دا دواړه به کمزوري شي لشربتهما د وجې د نسکلو نه فلم ازل انتظرو نو همیشه او مزه چې ما انتظار کو د دوی سر ته ولاړو حتی طلع الفجر تر دې پورې چې سبی روخت نو ربه تا ته به معلومه چې دا ما ستا د رضا دپاره کړي دي که نه اسمان ته ښکاره شو حتی نظرو تر دې پورې چې دوی وکتل الی السماء اسمان ته خو بیا هم راوتې نه شو فقال الاخر هغه بل ووی اوس دریم پاتې دی هغه یو خپل عمل الله ته پیش کوي اللهم یا الله ان کنت تعلم کچرې ته پوهیږي انه کانت لی چې یقینا و زما دپاره بنت عم من د تره لور رب زما د تره لور وه او زه پې عاشق وم او دا وه من احب الناس د ډېر محبوب د خلکو الی ماته زما ډېره بې اندازې خوښه وه زه پې مین وم و انی راوتها او یقینا ما د هغې نه مطالبه وکړه عن نفسها د ځان د هغې چې پلانې دا خپل ځان ما ته لګاوه لکه چې زه د سره دا بدکاري وکړم نو ما مطالبه وکړه د هغې نه د نفس د هغې فابت هغې انکار وکړه چې نه الا خو یو شرط یې راسره ولګو الا ان آتیها مګر په دې شرط چې زه راوړم دې ته بمئت دینارن سل اشرفې ما ته وي زه چلو د هغې به دا خیال چې دا نشي پیدا کولی ما ته وایي چې په دې شرط به درسره میلاو شم چې ما له زر اشرفې راکړې زر اشرفې هغه وخت کې بې اندازې شو دا هم لیونی دی اوس خپل جوش راغشتی دی فطلبتها ما د هغې طلب وکړو چې مطالبه مې وکړه حتی قدرتو تر دې پورې چې ما قدرت ولر یو ځای کې به د تنه شریازه چې ورله مې یو سل شل دغه ورکړې دا هم یو پوره ناولې دغه دی که نه جوش دی دې کې بیا سړی هر څه قربانوي هغې ته غوښتې سل اشرفی وې ده وله د ډېر شوق د وجې نه دغه ورکړې یو سل شل فاتحتها ما راوړې دې تره لور ته بها دغه فدفعتها الیها ما ورکړې د هغې ته چې مې ورکړې ما ته وایي راځه چې ما سره وسکې هغه وکړه فامکنتني نو هغې قدرت راکه ما ته من نفسها د ځان د هغې بس ما ته خپل ځان حواله کو چې زه هغه د بدکارۍ ځای ته مې بوتله فلما قعدتو کله چې زه کېناستم بین رجلیها په منځ د دواړو خپو د هغې کې مام ځان بربنډ که هغه مې بربنډه کړه نو دقه وخت کې د دې د خولې نه ووتل قالت هغې راته ووې چې اتق الله یو ځای کې راځي په جړا شوه او وی د الله نه ویریږه ولا تفز الخاتمه او مماتوه دا مهر دا مهر مه ماتوه دا ښځې نه دي چې پیغله جینۍ د رحم په خوله باندې هغه پرده لګېدلي که نه بکارت چې ورته وایي هغه مهر دی دا مهر مه ماتوه دا زما پرده ده دا مه ماتوه الا بحقه مگر په حق که په نکاح باندې وي نو بیا صحیح ده خو په ناجیز طریقه دا مه ماتوه چونکې هغې ما ته ووې اتق الله د الله نه ویرېږه بس دقه ټکي په ما باندې اثر وکړو فقمتو زه ترې پاڅېدم اوس دغه وخت کې پاڅېدل ډېر ګران دي وترکت المئة دینار او ما پرېښوی هغه سل اشرفۍ دې ته چې بس زه دا هم ستا شوې نو ربا ستا د یرې د وجې نه ما دار څه وکړو فان کنت تعلمو که چېرې ته پوهېږي انی فعلت ذلکه چې ما کړی دا کار من خشیتکه ستا د یرې نه ففرج عنا نو دا زمونږ نه کلاو که ففرج الله عنهم الله د دوی نه کلاوالی وکړه او فخرجو راووتله دا ماوی من قبلکمو ده بني اسرائیل کسانو دا دغه بابن دا یو بل باب دی د متعلقاتو د مخکینی نه دی کې به ما هغه د بنی اسرائیلو واقع بیانیږي حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو زناد عن عبد الرحمن حدثه انه سمع ابا هريره رضي الله عنه دا بل حدیث دی دا یو سوره مخکې تاسو ویلو کې یادمی انه سمع رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو هریره واوریدل د رسول الله نه یقول رسول الله وی سوی بینما امرأتون په دا منځ کې یوه ښځه وه دا یو دوه درې ورځې مخکې تاسو ویلي وو په دې منځ کې یو ښځه وه تاسو ویلي که نه یو څو ماشومانو په وړوکوالي کې دغه کړی وي خبرې نو هغې کې یو عیسی علیه السلام و د عیسی علیه السلام واقع وه یو پکې هغه دغه نو جوریج هغه د جوریج که مالک چې و چې هغه پیدا شوی و د زنا نه او بیا جوریج ورته ووایي چې ماشومه ووایه د چا زوی نو یو هغه او یو چې دی دا ښي چې دا د ښځې غېږه کې ماشوم دی وی بینما امراتون په دې منځ کې یو ښځه وه ترزعو ابنها هغې تې ورکو خپل بچي له از مر بها راکب ناګانه تیر شو په دې ښځه باندې یو سور سړی دا به داسې د غاړې د لارې خواته چېرته ناسته وه په دې لاره یو سړی تیر شو سورو او د اخرش پرش کې وهي ترزعه او حال لا دی چې دی تی ورکو دی ماشوم له اوس دا ښځه وایي فقالت نو دی ښځې ووې اللهم لا تمت ابني ها ابني یا الله ته مه مړ کوې زما دا زوی حتی یکونه مثل هذا تر دې پورې چې دا شي د ده په شان ربه زما دا زوی هم داسې وخت پې راولې چې د ده په شانتي شي او دقسې سورلي ورسره وي او دا کسان به پسې رواني خرش پرشي ماشوم راپاڅېد دا تی یې پرېښو او فقال وی وی اللهم لا تجعلني مثله ربه ته ما مه ګرځی په شان د دې ماشوم دی هغه دغې وکړه دا یې ووې او بیا خپل کار یې شروع کو د ماشوم کار سو تېرودل ثم رجع بیا واپس شو فی صدیې سینې ته څه لږ وخت پس ومر بامرات تېره شوه په دې باندې یو بله ښځه غالبا دا وینځه وه تېره شوه په دې ښځه باندې د دې ماشوم په مور باندې یو ښځه او تجررو هغه ښځه راښکلې کېده ویلعب بها او د هغې پورې لوبې او ټوقې کېدې یو به پې د هغه ځای نه اواز وکړه چې زنیتې زنا دې کړې ده بل به پې د هغه ځای نه اواز وکړه چې سرقتې غلا دې کړې ده دا به یې پورې خنداګانې کولې فقالت نو د دې ماشوم مور ووې چې اللهم لا تجعل ابني یا الله ته مه ګرځئ زما زوی مثلها په شان د دې خدایه زما په بچي باندې داسې ژوند مه راولې فقال د ماشوم وی اللهم اجعلنی مثلها یا الله ما د دې په شانتې دیندار صالح کې څنګه چې دا دینداره ده فقال او دې ماشوم وی چې امر راکبو مورو دا کم سور کس چې فانه کافرون دا کافر او فاسقو نو ته مونږ ته څه وایې چې خدای زما زوی داسې کې مطلب دا دی چې کافر او فاسقې کې و اما المرأة هر چې دا ښځه وه نو دا بې اندازې دینداره وه فانهم یقولون دی به ورته وي چې لها دې ته چې تزني ته زنا کې چا به ورته وي زناکارې نو دی به نور څه نه وي غریبه وه خو جواب کوي دا وي هماغه د بني اسرائیلو په زمانه کې په دا منځ کې یو سپی و دا هم تاسو ویلو یطیفو اطواف یطیفو د یو څیز نه چاپېره ګرځېدل نو په دا منځ کې یو سپی و یطیفو هغه چاپېره ګرځېده بیراکیتن د کویی نه اوس کویی دی لاندې پکې اوبه دي او یو سپی دی هغه تن دی اغشتی دی او غریب دی سکوی ته ګوري لاندې پکې اوبه دي او دغه کولی نشي سکلی نشي همداسې ترې تاوېده یوتیفو هغه تاوېده برکیت د یو کوینه او کاد یقتله العطش قریبه وه چې مړ کړی وي دله تندې سختې تندې اغشتې او دا ژبه یې رایستې وه اذ رأته بغیون ناګنه ولي د هغې له یو زناکارې هغه بل ورځ الفاظو که ستاسو خیال مومستون من بعض المومسات یو زناکاره وه یو ډمه وه من بغایا بنی اسرائیل ګوره ټکې راغی بنی اسرائیل د هغه زناکارو ښځو د بنی اسرائیلو دا یو زناکاره بدکارې ښځه وه فنزعت موقها نو دی وته اویست موق موق سوک معنی کوي موزه مخکې هم دا موزه ټکې راغلی و موزه یې ورته وویسته او د دې موزې نه دا لوپټی نه ده دا موزه بورکه کړه او دا لوپټی وله پړې که او لاندې ورکوس که لیکن دلته موق راغی موق دغه ته وایي جرموق فقها وایي که نه د د موزې د پاسه خلک بله موزه اچوي هغه د پاسه موزې ته دغه وایي موق نو دی ورته وویسته موقها خپله موزه او د دې نه بورکه جوړه کړه او د لوپټې نه ورته پړی جوړ کړو او فسقته او دی هغه سپی باندې اوبه وڅښلې فغفر لها نو الله بخشش وکړه هغې ته به په دقه عمل باندې دا هم د بني اسرائیل لوی واقع وه حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن انه سمع معاوية بن ابي سفيان حضرت معاویه خلیفه دی د شام نه راغلی دی په نیت د حج نو یې حج کړی دی واپس مدینې ته راغلی دی یا اول مدینې ته راغی او بیا روان دی حج ته ځي دا غالبا سنه کاون هجري وه په دې سنه کاون کې دا د ده بس اخري سفر و د مدینې او د دغه د حج بیا دی دې خوا نه دی راغلی انه سمع معاویه ابن ابي سفیان چې دی دغه حمید واورېدل د حضرت معاویه نه کله عام حج په هغه کال چې دی معاویه صاحب حج کو کم کال باندې چې د د آخري حج و معاویه سنه کاون هجري وه نو دی ابو حم... دی حمید دا معاویه صاحب نه واورېدل خو علل منبر په داسې حال کې چې معاویه صاحب په منبر باندې و د مسجد نبوي منبر نه دی په دغه منبر باندې ولاړو چې ولاړو اوس خلکو ته مسله کوي فتناوله نو در واغستو چې ښځه لګي او د بلې ښځې ویښته راوالي او د خپل سر د ویښتو سره یو ځای کی او دا ویښته پې د دې ډېر باندې ښه ښکاري دا مکروه دي یکره مکروه دي خو وی په بني اسرائیلو کې دا حرام وخه حرام چې یو ښځه د بلې ښځې ویښته رالي او د خپلو ویښتو سره یو ځای کوي نو د راواغشته یو موټی د ویختو کانت دا ویخته چرته و کان فی ید حر حرسی چې هغه و په لاس د هغه پولس کې هغه د سره دغه نو محافظ معاویه صاحب سره هغه محافظ او پولس سره دا ویخته لاس کې و دی ترې راواغشته او داسې خلکو ته ونیول فقال وی وی یا اهل المدینه غالبا دغه وخت کې مدینه کې هم دا رواج شروع شوی و چې ښځو به د خپل ځان سر پورې د نورو ښځو ویښته یو ځای کول فقال نو وی وی یا اهل المدینه ای مدینه خلکو این علماءکم چرته لاړل هغه ستاسو علما هغه لوی لوی علما چرته لاړل سمعت النبی صلی الله علیه وسلم ما اوریدلی دی د پیغمبر علیه السلام نه ینها عن مثل هذه چې هغه به منې فرمایله د مثل د دی نه د داسې کار نه چې ښځه دی خپل ویښته او خپلو ویښتو پورې د خپلې بلې ښځې دغه وکړي الله دې معافي وکړي هر ځای کې علما خواران ملامتوي خدای دې په خیر کا حضرت معاویه صاحب ډېره لویه هستی ده ډېره لویه ګورې صحابه لوی شان دی صحابه ته که د لږ سپکو کتل دا د ایمان کمزوري ده بربادي ده اکابر وی په صحابو کې معمولی صحابي دا به درته راشي مناقبو کې هغه هغه وحشي و ریاضه هغه وحشي نه دی چې هغه حضرت حمزه شهید کړی دا په صحابه او کې معمولی صحابي دی غالبا د دی یو ځل ملاقات د رسول الله سره شوی دی بس لیکن نن سبا مسله دا ده چې دا ټول علما دا ټول اولیاء کرام دا ټول بزرگان را جمع که وحشی ته نه رسی په درجه کې نو ما وی دا ډیره لویه هستی ده خاصه دا وایم چې علما هر وخت خواران بدنامي هلکه تا سره حکومت دی نو خو چې حکومت دی ته یې کوه دا کار وکړه نو حکومت وي څه دپاره نو هغه چرته لاړل هغه ستاسو علما چې نن داسې کار په مدینه کې کیږي سمعت النبی صلی الله علیه وسلم ما اوریدلی دی رسول الله نه ینها عن مثل هذا چې هغه به نهې فرمایله د مثل د دې کار نه و یقول او وی به زمونږ په دغه کې یکرهو دا کار دغه دی مکرو دی خو ګورې په بني اسرائیلو کې دا بلکل حرام قطعي انما هلکت بنو اسرائیل ګوره دغه بنو اسرائیل ته کې راغې د دې وجې نه دا غون حدیث راوړو هلاک شوي دي بني اسرائیل حین اتخذ هذه هغه وخت کې چې ونیوله دا طریقه نساؤهم چا ښځو د دوی حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول پاک وی قد كان فيما مزا یقینا و په هغه امتونو کې مزا چې کوم مخکې تیر شوي دي قد كان فيما یقینا و په هغه امتونو کې مزا چې هغه تیر شوي دي قبلکم ستاسو نه مخکې من الامم د دې نورو امتونو نه نو مخکې امتونه څوک دا بني اسرائیلو په دې امتونو کې تیر شوي دي محدثون محدثون محدثون پکې تیر شوي دي او زما په امت کې که محدث وي که نه نه هغه به عمر فاروقي محدثون جمع ده یو ته محدث وایي محدث هغه ته وایي چې هغه ته زړه کې الهام کیږي الله تعالی هغه ته په زړه کې خبرې اچوي خو چې څه زړه کې راشي الله هماغسې وکړي دې ته محدث وایي محدث هغه کس ته وایي چې الله د هغه زړه کې حق خبرې اچوي او چې څه دې اراده وکړي الله همغسې وکړي لکه او که نه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې مقام ابراهیم ته راغی نو رسول الله ته وایي چې کاش چې دا مقام ابراهیم خو مونږ ځان دپاره د مانځه ځای نیولی وي چې طواف هم کولی او بیا هم یو دوه رکعته مونځ کړي همدقه وخت کې د الله پاک هغه وکړو چې واتخذو من مقام ابراهیم مصلی یو ځل حضرت عمر زړه کې دا راغله رسول الله ته وایي حضرت دا ستا بیبیانې خو ډېرې پاکې دي ډېرې محترمې دي اوس لا د ستر مسله نه ده راغلې دا خو هر قسم خلک دي دا ویني چې یاره که دې بیبیانو ته دا حکم شوی وي چې دوی پرده کولې هم هغسې الله حکم رانه راکړ نو محدث هغې ته وایي چې هغه ته محدث خپله معنا دا ده چې چا سره خبره وشي چې هغه ته په زړه کې د داسې خبرو الهام کیږي چې څه د ده زړه کې راشي هماغسې وشي او په خوله باندې هم هغه خبرې جاری چې کمې حقي نو پخواني امتونو کې دا و و انه یقینا ان کان فی امتی هذه کچری وی زما په امت کې هذه دا منهم د دې محدثونو نه فانه عمر بن الخطاب دا وسوک عمر بن الخطابی دا داغه بالکل عمر صاحب او په بن اسرائیلو کې ګوره بن اسرائیل ټکې راغې مطابقت د حدیث د ترجمه الباب سره راغې او په بن اسرائیلو کې رجلون یو سړی هلکه دا سړی څوک لاندې وینې لاندې لیکي لم اقف علی اسمه زه خبر شوی نیم واقف شوی نیم د ده په نوم باندې محدثینو ډېر دغه کړی دی معلومات کړی دی کړی دی خو معلوم شوی نه دی وته نو او په بن اسرائیلو کې رجل یو سړی قتلا تسعا و تسعین انسانا چې هغه قتل کړي وو نهه نوي بنیادمان یو کم سل کسان قتل کړي وو یو سا یو کم سلو کسانو قاتلو ناګنه الله د هغه زړه کې یره واچوله ثم خرج بیا دی اووته د خپلې علاقې نه او یسألو پوښتنه یې کوله چې یاره دلته به یو لوی عالم یو لوی بزرګ به څوکي چې زه ته د مسلې تپوس وکړم فاتا راهبه دی راغی یو بزرګ ته یو عالم و بزرګو فسأله د هغه نه سوال وکړو چې دقسې ما یو کم سل مړي کړي دي زما دپاره د توبې څه دروازه شته که نشته فقال له نو دې سړي ووې دې بزرګ ته چې هل تو هل من توبتن دی که نه ورسره مین لیکلی دی او که نه دا مین نی نو بیا به داسې وایې هل توبتن آیا شته دی زما دپاره څه توبه او که مین ورسره راوباسې نو مین توبتن نو قال هغه ورته وویله نه ستا د پاره د توبې د قبلېدو څه صورت نشته وایي چې نشته نو هسې هم جهنمي یم خو یا یو کم سل او یا سل فقط له هغه بزرګ هم قتل کو فجعل بیا فجعل یسألو شروع شو دی یسألو تپوس کو چې دغسې زما د توبې څخه قبلېدو دغه شته که نشته یو هوښیار سړی و هغه سره ملاو شو هغه ورته وایي هلکه ماحول بدل که چې په دا ګنده ماحول کې او په دې ګنده ملګرو کې که نه کار نه کیږي ماحول بدل که لاړ شه پلاني کلي ته اول ته خلک دیندار خلک دي د هغه دیندارو خلکو ماحول کې ژوند تېروه واپس مه راځه بس کار به الله آسان کی فقال له رجل او دته یو سړی چې اته قريه کذا وکذا ورشت پلانی پلانی کلی ته دلته لږ مختصر دی دی سړی ورته بیا دا ویلی دی چې لکه د توبې دروازه چا بنده کړې ده خدای دې په خیر کا الله توبه قبلوي توبه به دې قبوله شي خو که دې ماحول کې بیا ګنده غبی نو لاړ شه علما وی هغه مخکې عالم ورته فتوا ورکړه چې الله ستا توبه نه قبلوي دی دویم والا لو دغه ورکړی دله خو لږ مختصر دی بل ځای کې تفصیل دی دی بل عالم ورته جواب ورکړی دی چې الله دې توبه قبلی وی د هغې وجه دا ده چې د مخکیني سړي باندې غالب او د الله یره دا بزرګ نو چې د اول تپوس یې ترې وکړه ده باندې خشیت الله د الله یره غالبه وه او د الله یره چې پې غالبه وه نو چې دا مسله یې ورته وکړه نو په ده باندې یره له چې وای یو کم سل کسان دې مړه کړي دي او انسانان دې مړه کړي دي او دا خو د الله حق نه دی دا خو د بندګانو حق دی نو ته به څنګه دغه شي ته به لې خپل ځان راخلې او د وارثانو ته به حواله کوې بیا به د لې توبه قبلیږي او دا بل سړی نه دی دته صحیح مسله معلومه وه چې مړه د الله داسې لوی دلبار دی چې یو ځل د الله رضا شو که نه خلک به بیا خود به خود نغه کیږي خیر سره رضا کیږي نغه وته وی او ته توبه دروازه دې بنده نه ده خو پلانی کلی ته ورشه ورشه هغه کلی دسې دسې ته چې دی روان شو چې دی منځ ته ورسېد فادرکه الموت نو را لاندې کدله مرګ وی دلته مراد د مرګ نه د مرګ نښې دي ښه خو چې دا د مرګ نښې پرې راغلې هټ اټیک به ورته شوي وي نو ناګانه ده دا سینه داسې کړی داسې ریخ کړه دا کم کلي ته چې روانو دې کلي ته دا سینه د دغه کړه راخ کله چې دغه ته ورنږدې شم فنا ابي صدره نو راتاوې کړه خپله سینه نحوها په طرف د دغه کلي دا چې کم کلي ته روانو چې اوس دې ساه اخیستې کېږي چې ګورو دوه پاټۍ ملایکې رالې یو د جنت ملایکې راللې یو د دوزخ ملایکې رالې د جنت ملایکې وایي د ده ساه به مونږ وړو ځکه دا په نیت د توبې روانو هغه د دوزخ ملایکې وایي نه ساه به یې مونږ وړو ځکه ده خو نیک عمل نه دی کړی که نه فاختصمت فیه نو اختلاف وکړه په هغې کې ملائکة الرحمت ملائکو د رحمت او د جنت و ملائکة العذاب او ملائکو د عذاب او د دوزخ یو وی منګ به سوړو بل وی منګ به وړو فاوحى الله الى هذه نو الله اشاره وکړه الله حکم وکړه الى هذه دغه کلی ته چې دا کم کلی ته روانو چې یا کلیه اوده کېږه مه لږ رانږدې شه د دغه ته رانږدې شه دې مړي ته ان تقربي چې ته رانږدې شه و اوحا الی هذه او الله حکم وکړو دې کلي ته چې دا د کم کلي نه وتلی و ورته اشاره الله حکم وکړو چې ان تباعدي چې ته ته لږ په شا شه لرې شه وقال او الله فرمایل دی ملائکو ته چې دا فاصله سره کچ کې چې دا د کم ګناهګار کلی نه تللی دی او دا کم ځای کې مړی دی دا ځای هم کچ کې او چې دا کم کلی ته روان دی دا ځای هم کچ کې قیسو ما بینهما تاسو کچ کې هغه فاصله چې په منځ د دې دواړو کې ده بشربن اقرب دی کنه اقرب دی کنه الى هذه اقرب چې هغه نږدې و بشبرن یو لیش یو لیش د دې بد کلي نه د ښه کلي ته نږدې و فغفر له هغه ته بخشش شو ګوره د ښه ماحول دقه برکت دی ورغلیم نه دی خو د بد کلي نه یو لیش نغه دی لرې دی او هغې ته یو لیش نږدې دی الله ورته مغفرت وکړه نو که یو سړی ټول ژوند د نیکانو کلي کې تیری د نیکانو په مجلس کې تیری خدای خبر چې هغې سره به الله څه کوي فغفر له ده ته بخشش شو بس دی